السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته با خراسان اینجا خراسان است بس خراساندن ګپرمز دا د اسلامي خلافت د اتلو سرخندویانو ساره ده تاسو د خلافت غږ راډیو ته غوږ یاست په دې هیله چې تر پایه مو ملتیا وکړئ او د دې ګټورو خپرونو په رڼا کې دا دې لپاره وایم چې ځینې خلک د جهاد مانا ته په جدوجهد باندې کوي او هغه مانا چې جهاد کلمه د هغې لپاره قرآن او سنت کې کارول شوې ده د هغې نه اړی راړی دې لپاره ډېر خلک مقرر شوي دي. ایا جهاد شر دی؟ ایا جهاد ورانی او ویجاړی دی؟ ایا جهاد بې هدفه جګړه ده؟ آیا جهاد د شرق او غرب له لورې د طواغیتو په خوله د نورو لسګونو تپل شوو نومونو یوه پدیده ده؟ او که نه جهاد هغه مقدسه او سپېڅلې فریضه ده چې پایله یې د شرعي نظام انفاذ او د ټول بشریت د هر اړخیز پرمختګ او امن زېری دی؟ اولنی مقصد زمونږ په جنګ کې او زمونږ په جهاد کې هغه دا دی چې مونږ اوس راځو دې ته چې مونږ د څه لپاره جهاد کوو او د څه لپاره جنګېږو او د څه لپاره مونږ د ټولې دنیا د کفارو دښمنۍ ته خپل ټټر نیولی دی او ټولې نړۍ سره مو دښمني اعلان کړې ده؟ دا د دې لپاره ویو چې زمونږ د جهاد مقاصد روښانه شي. نو یو به هغه شبهات ختم شي چې خلک د اسلامي خلافت د مجاهدینو په وړاندې هغه لري او دښمنانو را پیدا کړي دي او بل به زمونږ جهاد نتیجه مور کوي ځکه چې هغه جهاد کامیابېږي چې کوم جهاد او قتال او جنګ په مقاصدو باندې بنا وي په هغو مقاصدو کوم چې شریعت ورله ټاکلي وي. نو الله سبحانه وتعالی مسلمانانو ته د جهاد امر کړی دی چې تاسې جهاد وکړئ، جنګ وکړئ، جګړه وکړئ، خو مقاصد یې هم ورته ټاکلي دي چې دا جنګ به ستاسې د دې مقاصدو لپاره وي، په دې مقاصدو به بنا وي، هسې شوق نه به نه وي او د دنیوي مقاصدو لپاره به هم نه وي. ناولنی مقصد زمونږ په جنګ کې او زمونږ په جهاد کې هغه دا دی چې مونږ د دې لپاره جنګېږو چې د الله رب العالمين کلمه د ځمکې په مخ باندې اوچته شي او د دې نه غير نورې کلمې دا ټولې ښکته شي که هغه شرکي کلمات دي که بدعي کلمې دي هغه ټولې ښکته شي، مغلوبه شي او د الله کلمه، د الله د دین کلمه اوچته شي او سرلوړې شي او الله رب العالمین دا دین او دا توحید د همدې لپاره رالېږلی دی چې دا به په ټولو ادیانو باندې اوچت وي، پورته به وي. الله د خپل پیغمبر د همدې لپاره رالېږلی دی چې دا به په نورو ټولو باندې غالب وي او بره به وي. رب العالمين فرمايي، هو الذي ارسل رسوله بالهدی، الله هغه ذات دی چې خپل پيغمبر يې په هدايت باندې رالېږلی دی، ودين الحق او په حق دين يې رالېږلی دی، ليظهره علی الدين کله، چې دا دين به په ټولو اديانو باندې غالب کړي، نو زمونږ مقصد به د جهاد نه او د قتال نه د الله په لاره کې د الله د کلمې اوچتوالی وي. او په دې زمانه کښې خلق د الله د کلمې د راغورځولو په کوشش کښې دي ټوله دنيا په دې باندې لګيا ده چې د الله رب العلمين توحيد دا ځمکې ته راوغورځوي او د دې په ځای باندې په مختلفو طريقو سره خلق په شرک کښې اخته کړي لکه دا مونږ او تاسې د عقيدې په باب کښې ويوو چې توحيد د الله يووالې ته ويلې کېږي او د همدې کلمې لپاره ټول انبياء عليهم السلام راغلي دي او د الله يووالی دا په الوهيت کښې دی چې الله نه غير به د بل چا عبادت نه کېږي په ربوبیت کي دی چي د الله نه غیر به بل څوک رب نه ګڼل کیږي، په کارونو کي به الله سره شریک نه جوړوو او په اسماء او صفاتو کي دی د الله نومونه او صفتونه به غیرالله ته نه ورکوو او دارنګه توحید د الله رب العالمین په حاکمیت کي دی چي د الله سبحانه وتعالی نه غیر به بل څوک حاکم نه ګڼو، د حکم او د حاکمیت واک به یوازي د رب العالمین سره وي. په دې زمانه کي خلک د غیر الله عبادت ته بلل کېږي او د غیر الله په عبادت باندي خلک اخته دي. د الله په کارونو کي خلک ګوتي وهي، ربوبیت یې الله نه غیر نورو خلکو ته، مخلوقاتو ته، سپارلی دی. په امریکا باندي داسي عقیده ده چي ټول کارونه امریکا کوي، په برتانیې داسي عقیده ده چي ټول کارونه برتانیه کوي، په همدې وجه نه خلکو دا خپل دین پریښی دی. او د الله رب العالمين قانون يې پريښی دی، هغه صفات او اسماء چې رب العالمين يې لري هغه يې ګويا کې غيرالله ته ورکړي دي، امريکې او برطانيې او ملل متحد ته يې ورکړي دي او د حکم واک يې امريکې او برطانيې او ملل متحد ته ورکړ. چې بس قانون دیم د امریکې او د برتانیې چلیږي، واک دیم د دې چلیږي، دیموکراسي او سیکولر دې حاکم وي او د الله رب العالمین قانون، اسلامي شریعت دا دې د پښو نه لاندې وي. نو زمونږ جګړه د ټولې دنیا سره په همدې خبره باندې ده چې زمونږ د رب کلمه، د توحید کلمه دا دې اوچته يي، الله دې رب وګڼل شي، الله دې معبود وګڼل شي. رب العالمين دې په اسماء او صفاتو کښې يوازې وګڼل شي او حاکم دې مغه وګڼل شي په بن کښې جوړ شوي قوانين په برطانيه کښې جوړ شوي قوانين په امريکه کښې جوړ شوي قوانين په قطر کښې جوړ شوي قوانين د آئي اس آئي په دفتر کښې جوړ شوي قوانين دا مونږ ته د منلو وړ نه دي او دغه دې ټول محکوم وي او د الله رب العالمين قانون او د الله کلمه توحيد دا دې حاکم وي. نو زمونږ جګړه په دغه مقصد باندې بنا ده، دا زمونږ د جګړې یوازینی مقصد دی، که ټوله دنیا اوس مونږ سره د الله قانون ته غاړه کېږدي او دموکراسۍ د منځه لاړې شي، سیکولر نظامونه د منځه لاړ شي او د الله رب العالمین کلمه ومنل شي، توحید ومنل شي، نو زمونږ هېچا سره جنګ نشته دی، نه یې کوو او که په دغه کلمه کې زمونږ سره په کور کې چا اختلاف کاوه، د شرعي نظام په ځای دموکراسۍ ته ترجیح ورکوله، نو زمونږ به د هغې سره جنګ وي. نه په دې کې به مونږ نېت نه خرابوو، که چېرته د دې نه زمونږ او ستاسې نېت وخوځېږي او جنګ هم د بل مقصد د پاره شي، د الله د کلمې د اوچتوالې نه غېر بل مقصد ته زمونږ ذهن لاړ شي، نو بيا يوازې دا نه چې زمونږ او ستاسې جنګ قبلېږي نه، جهاد هم قبلېږي نه رب العالمين ته، بلکې بيا زمونږ او ستاسې د جهاد نتيجه هم مونږ ته په لاس باندې نه راځي. د صحيحينو روايت دی، د ابو موسی اشعري رضي الله عنه نه نقل کوي، هغه وايي چې يو سړی نبي عليه الصلوة والسلام ته راغی، او عرض یې وکړ، ای د الله رسوله! الرجل یقاتل للمغنم، یو سړی غنیمت لپاره جنګېږي، والرجل یقاتل للذکر، بل د دې لپاره جنګېږي چې زما نوم دې یاد شي، چې دا خو ډېر مړنی سړی دی، جنګیالی دی، والرجل یقاتل لیرا مکانه، بل دې لپاره جنګ کوي چې د ده مرتبه او مکانت ولیدل شي، بل روایت کې راځي. والرجل یقاتل غضبا بل د غصې د وجې نه راوتی دی جنګېږي، په بل روایت کښې حمیة کلمه ورسره راغلې ده د غیرت دپاره جنګېږي او په بل روایت کښې شجاعة کلمه راغلې ده د شجاعت دپاره جنګېږي او د صحیحینو نه غیر په نورو روایتونو کښې ورسره لیحمد کلمه هم راغلې ده د دې لپاره جنګېږي لیحمد چې ستاینه او صفت یې وشي نو فأی ذلک فی سبیل الله. په دې کسانو کې کوم یو د الله تعالی په لاره کې دی؟ نبي علیه الصلوة والسلام ورته جواب ورکړ، هغه څوک د الله په لاره کې دی او هغه څوک مجاهد شمېرل کېږي د الله د لارې چې جنګ یې د دې لپاره دی چې د الله کلمه اوچته شي، نو کوم جنګ چې د الله د کلمې د لوړوالي او د اوچتوالي لپاره نه وي هغې ته جهاد نه ویلی کېږي، دا بې مقصده جنګ دی زما عزتمندو! اوس ته وګوره چې یو سړی د کافر سره په میدان کې مخامخ ښکېل دی، خو نېتې غنیمت ته لاړه، نېتې ذکر او یاداشت ته لاړه، نېتې مرتبې ته لاړه، یا یې په نېت کښې غصه سړول دي، یا غیرت راخستی دی، یا شجاعت د وجې نه جنګېږي، زړور دی، یا یې ستاینه او صفت غرض دی، نو دا د الله په لاره کښې نه شمېرل کېږي، دا د الله د لارې مخالف جنګیالی شمېرل کېږي. نو اوس چې کله د یو سړي نېت په جنګ کښې ورته نیت وي، یا د یو سړي نېت په جنګ کښې قومیت وي یا د دیموکراسۍ او د جمهوریت د ساتلو لپاره جنګ وي، ښکاره د کفري نظام په څنګ کې ولاړ یې او د هغه کفري نظام لپاره مقابله کوي، داسې کفري نظام چې په ښکاره توګه د کفارو د خوا نه راجوړ شوی یا د لاړمېکالي نظام او قانون وي، هغه په خلکو باندې چلېدلی یي او د هغې لپاره یو سړي ملا نه کمربند تړلی. او دې لپاره جنګیږي چې دغه د لارمیکالې نظام او قانون دا په مسلمانانو باندې تطبیق شي او د دې خلاف څوک ونه کړي او که څوک د دې خلاف کوي زه به ورسره جنګ کوم نو دغې ته مردار ویلی کیږي شهید ورته نه ویلی کیږي او د دغې په مقابل کې جګړه او جنګ دا جهاد دی یا د جمهوري نظام لپاره چې امریکایانو را جوړ کړی نظام وي د هغې لپاره څوک لګیږي او د هغې لپاره جنګیږي دا که پاکستان وي که افغانستان وي که بل ځای نو دغې ته جهاد نه ویلی کیږي. هغه جهاد دی چې د الله د کلمې د اوچتوالي، د الله د نظام او د قانون د نفاذ، د شریعت د تنفیذ لپاره وي، نو دغه د الله رب العالمین په لاره کې جهاد وي. ابو امامة باهلي رضي الله عنه وايي چې نبي علیه السلام ته یو سړی راغی، فقال ورته ویې ویل، ارأیت رجلا غزا یلتمس الاجر والذکر ما له؟ یو سړی دی، د هغې په باره کې خبر راکړه چې جګړه کوي، یلتمس الاجر والذکر، اجر او ذکر دواړه غواړي، نو ما له، د ده لپاره کوم یو شی ملاوېږي په دې دواړو کې؟ اجر ورله شته که نه شته دی؟ فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل، لا شیء له، د ده لپاره هېڅ اجر نه شته. هغه سړي درې ځلې دا خبره تکرار کړه، هر ځل په جواب کې نبي علیه السلام ورته ویله چې، لا شیء له، د ده لپاره هېڅ اجر او ثواب نه شته دی. په اخره کې نبي علیه الصلوة والسلام زیاته کړه چې، ان الله لا یقبل من العمل الا ما کان له خالصا، الله رب العالمین هیڅ یو عمل نه قبلوي مګر هغه عمل چې خالص د هغه لپاره وي او د هغه رضا پرې ولټول شي، د هغه د رضا لپاره وي. نو زموږ د جنګ نه یو اعلی مقصد دا دی چې د الله رب العالمین کلمه اوچته شي، په ځمکه باندې د الله نظام نافذ شي او د رب العالمین قانون حاکم شي، دیموکراسي د الله د ځمکې نه ختمې شي، سیکولر نظامونه ختم شي، قومي تړې او رواجونه او دودونه او رسمونه دا د منځه لاړ شي، یوازې الله رب العالمین حاکم شي او د غیر الله حاکمیت ختم شي، همدا وجه ده چې عمده فرق زمونږ او زمونږ د دښمنانو تر منځ دا دی، یعنې د اسلامي خلافت او د نورو حکومتونو تر منځ چې په حکومتونو کې د پارلمان غړي حاکم وي، هغوی رالږیږي او قانون جوړوي او فیصله کوي او هغه بیا تنفیذیږي په ولسونو باندې. یا د مدني ټولنو، مزدوران، حاکم وي د هغه فیصلې په خلکو باندې تطبیقېږي، هغه را لګېږي او قوانین جوړوي د ځانه د قرآن او د سنت په مقابل کې او یا رئیس جمهور حاکم وي او یا وزیرانو شورا حاکمه وي خو زموږ په خلافت اسلامي کې الله رب العلمین حاکم دی فیصلې ټولې د رب العلمین د طرف نه څورلس سوه کاله مخکې راغلي دي او موږ صرف او صرف د الله رب العلمین د دغه راغلو فیصلو د تنفیذ لپاره د الله عسکر یو. د الله رب العالمين عسکر يو، د الله جنود يو، د الله فوج يو، د الله رب العالمين د دين د تحکيم او د الله رب العالمين د نظام د نفاذ لپاره يو او د تنظيمونو سره زمونږ فرق واضح دی هغه دا چې په تنظيمونو کې کميسيون واکمن دی حاکم دی که حلالو ته حرام وويل هغه حرام ګڼل کيږي او که حرامو ته حلال وويل هغه حلال ګڼل کيږي. خو زمونږ په خلافت اسلامي کې منهج معلوم دی واضحه خبره ده او دا دې د هیچا نه پټه نه وي چې زمونږ د اسلامي خلافت منهج واضح د الله کتاب او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دي په دې کې همدقه حاکم دي او همدغه باندې فیصلې کیږي او همدغه پکې منل کیږي د قرآن او د سنت نه ماسوا نه د اساسي قانون مادې دلته د منلو وړ دي او نه د بل کفري قانون مادې دلته د منلو وړ دي نه ملل متحد دلته حاکمېدای شي نه نړیوالې اعلامیې دلته د قبلېدو وړ دي، دلته یوازې او یوازې الله رب العلمین حاکم دی او د الله رب العلمین امر او نهې دا حاکم دي، د الله رب العلمین کتاب او د هغه د رسول سنت هغه حاکم دي او بس او د همدغې لپاره زمونږ جګړه ده او دا به په مخ ځي انشاالله او دا به ځکه کامیابېږي چې مونږ د الله لښکر یو، د الله فوج یو او د الله د نظام نه مونږ نمایندګي کوو، د الله رب العلمین د قانون نه نمایندګي کوو. خبری ګړی خبری ګړی خلافت غږ خبری ګړی خبری ګړی اسلامي دولت د پرمختګونو، فعالیتونو، لاسته راوړنو او بریاوو په اړه هر اړخیز خبرونه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته قدرمنو اورېدونکو پام وکړئ د اسلامي خلافت د روستیو بریاو او فتوحاتو په اړه لنډو خبرونو ته د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د شیعه ګانو په یوه مزار د اسلامي دولت د جنګیالیو په یو استشهادي برید کې پنځه دېرش تنه شیعه ګان وژل شوي او تر پنځه نوي پورې ټپیان دي. دا په دې وروستیو کې څویم اتلوال برید دی چې د بلوچستان په ایالت کې د اسلامي خلافت د استشهادیانو له لورې رامنځته کېږي. تېره ورځ د جلال اباد ښار کابل اډې سره نږدې د افغاني مرتدو پولیسو په یوه موټر د ماین چاودنه شوې چې چې په ترڅ کې یې یو ضابط په شمول پنځه پولیس وژل شوي. د رقیب په ریف د یعنې عیسی ښار په جنوب لقطه کلي کې د درې ماینونو په چاودنو کې د پي کې کې وسلوالو دولس تنه ووژل شول. د رمادي جنوب ختیځ اتعمیم سیمه کې استشهادي برید شوی چې د لښکري ملیشو دیارلس تنه په کې وژل شوي. د حلب په ریف الباب ښار او اطرافو یې امریکايي الوتکو او ترکي ټانکونو په ګډه بمبارۍ کې په عامو مسلمانانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د بغداد ختیځ العبیدي سیمه کې د اسلامي دولت د جنګیالیو له خوا د لارې د غاړې د یو بارودي موټر په چاودنه کې ګڼو سرتېرو ته مرګ ژوبله اوښتې. د حلب په ریف الفاروق بند ختیځ د شمس الدین دین کلي ته د نفوذ د عملیاتو په ترڅ کې راغلي د پې کې کې درې وسله وال ووژل شول. د موصل په لویدیځ تلعفر شمال ته په المالحه کلي کې د پېشمرګانو ځایونه په نښه شوي چې ګڼو پېشمرګانو ته مرګ ژوبله اوښتې. په شمالي حلب هزوان کلي کې د ترکي فوځ دوه ټانکونه او یو بي اېم پي زغروال ټانک ټانک ضد توغندیو په واسطه وېجاړ کړل شول او په کې ناست سرتېري د اور د لمبو خوراک شول. د حلب په هزوان کلي کې د ترکي فوځ د ټانګونو په یو پنډغالي هم استشهادي برید شوی دی چې ترکي مرتدو فوځیانو ته په کې ګڼه مرګ ژوبله اوښتې. د رقې ښار په ریف د انیسا په لویدیځ کې د پي کي کي وسله والو په یو پنډغالي استشهادي برید شوی دی چې ګڼه مرګ ژوبله یې وراړولې. قدرمنو اورېدونکو دا و لنډ خبرونه. له ملتیا مو مننه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.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 خو د دي چات کومه اهم کاړه څه ده غیره تیرونه دي کړه تیرونه مو چی دا نه خو دره ټینګی دی شی نه چات هیڅ شی نشتی دی ټول متیږی کنه ځکه څه د دي چات ټولو نه مضبوطه کړه ده تیرونه دي د ایمون ټولو نه مضبوطه کړه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایی څه هغه الله د پر محبات الله د پر کینی ساتل نفرات ساتل الله د پر دشمنی او الله د پر دوستی ده. ای د نړۍ د کفر رئیسانو او امامانو څه فکر کوئ چې تاسې د اسلامي امت د قیادت په له منځه وړلو کې بریالي یاستئ؟ تاسې خو د اسلامي امت تر منځ د اختلافاتو په اچولو او په خپل منځ کې د ایتلاف په رامنځته کولو سره فکر کاوه چې اسلامي امت به بیا سر پورته نه کړي او تل به ستاسې د بربنډې دیموکراسۍ په واکمنۍ کې د غلامۍ ژوند کوي خو اسلام هغه دین دی چې په هره زمانه کې یې داسې ویښ بچي روزلي چې تل یې د دښمنانو ټول پلانونه شنډوي. زمونږ وینې دې توی شي، زمونږ بدنونه دې ټوټې ټوټې شي، خو کومه ځمکه چې مونږ د الله د شریعت دپاره نیولې ده چې دا ځمکه بېرته دښمن ته لاړه نه شي. د خلافت غږ راډیو قدرمنو اورېدونکو دا و زموږ د نن شپې نشرات په دې تمه چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلي وي. قدرمنو اورېدونکو ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به تاسو د رسمي نشراتو په لړ کې زموږ مختلفې خپرونې واورئ چې د دغه خپرونو په لړ کې به ان شاء الله دیني خپرونې وي، همداراز سیاسي خپرونې، اقتصادي خپرونې، ادبي خپرونې او همداراز نورې ښوونیزې، ټولنیزې، هر اړخیزې خپرونې به وي ان شاء الله او تر څنګ به یې خبري خپرونې هم وي، خبرونه به وي د خلافت د ټولو ولایتونو څخه را ټول شوي خبرونه او همداراز د دې تر څنګ به په خراسان ولایت کې او همداراز نورو اړوندو ولایتونو کې په ځینو سیاسي مسایلو او په ځینو موضوعاتو باندې به ګردي مېزونه بحثونه به هم وي ان شاء الله او تر څنګ به ان شاء الله په نورو ژبو هم موږ خپرونې ولرو په فارسي ژبه همداراز په اردو ژبه او په ازبکي ژبه نو ملګري په هڅه کې دي چې په مختلفو خپرونو باندې پروګرامونو باندې ستاسو د لا زیاتو معلوماتو د حاصلولو لپاره او په هره برخه کې ستاسو د معلوماتو د لا زیاتوالي لپاره به ان شاء الله موږ هڅه کوو چې تاسو ته وخت په وخت معلومات درکړو په د بېلابېلو خپرونو له لارې او همدا راز قدرمنو اورېدونکو ان شاءالله زموږ رسمي نشرات به موږ هڅه کوو چې کله هم پیل کېږي نو په پنځه نیمې بجې به پیل کېږي ان شاءالله او په مازدیګر کې به ان شاءالله فارسي نشرات وي او د جمعې په ورځ به ازبکي نشرات وي کله چې زموږ د رسمي نشراتو مهالوېش پیل کېږي موږ به بیا تاسو ته ځانګړی اعلان کوو او همغه وخت به بیا وخت هم تبدیلوو نو د اوس لپاره به همدغه شپږ بجې وخت وي او کله چې زموږ رسمي نشراتو او مهال وېش پیل کېږي په مختلفو برخو کې نو موږ به ان شاء الله کوشش کوو چې خپل نشرات پنځه نیمو بجو ته وخېژوو او په پنځه نیمو بجې به نشرات پیل کېږي تقریبا یو نیم ساعت به بیا دوام کوي فارسي خپرونې به هم مازدیګر کې وي او ازبکي خپرونې به هم د جمعې په ورځ وي نو په دې هیله چې تاسو به موږ سره همداسې همېشه مله پاتې شئ او د اسلامي خلافت د ټولو سایټونو نشرات هم تعقیب کړئ، ویډیوګانې هم تعقیب کړئ او د راډیو نشرات هم تعقیب کړئ او د نورو سره یې هم شریک کړئ او په دغه مبارزه او مجاهده کې د اسلامي خلافت د مجاهدینو سره همرکابه اوسئ او دغه اصلاحي او دعوتي پروګرامونه وویشئ، خورئ یې کړئ څو خلکو ته حق ورسېږي او له حقیقته خبر او برخمن شي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.